او دویلم دا ندی جایز چې که چرته د دوی کومې چینې چشمې وبري هغې له څه خلک راځي هغه استعمالوي دوی به نه منې کوي دارنګ زمون کسان چرته په لاره تیریږي نو دایبا خیال ساتي داسې قسمه خبرې وشو او بیا هغه نبی علی السلام لا بطور تحفه یو سپین خچره بغلت البیضا به وتوی د نبی علی السلام او تحفه کې د یمن قیمتي لباس او کپڑے ورک دي سره سلوش بیا د شام اردن طرف ته دا به بیا مسلمانانو ته ورکول او دوی سره نبی علی السلام لیکل وکړل دارنګ یو بل علاقه وا دغلتا تبوک سره خوشاک مشهور علاقه دا غیتا تومت الجندل وای دغه مشهور علاقه دا دلتا یو بادشاہ او داغه خلق پاتې کېدل دغه بادشاہ او کیدر نومو او کیدر بن عبد الملک الکیندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پسې خالد بن ولید ولېګا 400 تقریبا مجاهدین ولا ورکړه داو نبی علیہ السلام د توی چې دغه او کیدر بادشاہ بونی سماله به راواله ځکه هغه سر نه خو نبی علیہ السلام گرفتار کې مال راواله خالد رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته یا رسول الله هغه څنګه ونیسم بادشاہ دی نیولې اسانه خبرې دي خوشاته فوجونه دي وسره خوشا کلب بنو کلب قبیله دا داغه گرفتارول دا خاصانه خبره نه ده د فوج د منځ نو دا خوشا قبایل منځ نه څنګه زرونی سي نبی علیہ السلام ته ویزه تلاړ شه الله به د تبار رو باسي ته به ونیس معجزه و بس د وای بز لاړم دی بادشاہ کې دا کارو چې دبا او کېدر با صحرا کې دا صحرایي ځنګلي غواګانو ښکار کاو اله براوته خالد بن ولید رضی الله عنه وایي چې زلاړم اغه دومت الجندل علاقې ته د شپې ورسېدم او نور سون لار کې قبایل وغیرہ وغینه مې کوشش کو ځان پټاو چې بل چا سره یې نه خلو مقصد ته ورز د دې یو غټه قله وا مارد به وتوي وای هغه داسې د نظر په اندازه را تخکاره شو نو دا غین لري کې ناز شپه ده خو یو د ګرمه موسم دی او دویم وی اشپم دا سپومه والا شپه ده یا سپومه چې پکې خپورا رڼا کوي خو چې مې قتل نو نه ښکار شته او نه باچا شته ډاګ میدان پروت دی خو یې مې چیرې پیغمبر خو چې څه خبره کوي نو حقیقتي ولکه دلته خو هیڅ نه ښکاري خو ځا انتظار مې کاو په دې کې مې قتل یکدم دا سحري غواګانې راخکاره شوه را رواني دي داسې او دی کلی طرف ته ور رواني کم ځای چې د د عقله ده رواني دي رواني دي او د دې بادشاه د قله کې لکه رهایشو او داسې د سر باندې و ناغه بادشاه برنینی دا غواګانې ور رواني دي اخر دا چې د قلې دروازې ته ورسې خکرې مرې وای راوي خو بادشاہ ورپسې نه روزي یریږي څه ګرمي وا پدې کې خزي وته پیغور ورک چوغور انور کله اخکار پسې دا د کور مخ لراله ته نه ورګوزيږي دا سخکار خو سوګ نه پری بس وی غیرت کراغه او ځان سره ورور ک او روت او دوی قسم دا نن شپه چې دا کم واګانی زینم دا سما چرته نه لیدلی زه خو کله کله میاش یو میاش نه کم زیات د دې غواګانو په انتظار مو ورپسې اسونه زغلو او ډیر په تکلیف باندې خکاری زناور نیول ګران کاری واجبہ خبره ده نن واجبہ کار ده خپل رور او حسان نوم هغه ځان سره ک او یو دوه غلامان هم ور سره شوي د غواګانو په سر ووت چې غواګانو به څنګه وروه غواګانې ته ما طرف تر روانې شو یو پر سراتله راتله دې چې مونږ تر ورسېد او چې څنګه را ورسېد بس مونږ په عمله وکړه هغه رور خو لکه ځان نه راکاو نو هغه سره خو مې جنگ وک رور خو مې علمړ کا غلامان یو تختیدل او دا او کیدر چونو ادامه اونیو وی ډیر قیمتي کوټه چولیو کوټه او چوغا د سرو زرو بټنې ورکی وی او ډیر قیمتي د ریخمو وی هغه می تیوس اخو می یو صحابي د عمر بن امیه زمیری ال ورکه چې دا خو پیغمبر لره سوا غنیمت ته دیمونی و او بیا مراوس نبی علیہ السلام وای چې کله هغه کوټه او چوغا راو رسید صحابه ولید ناشنا او غنله قیمتي لکه د بادشاہ کوټه او چوغوي ډیره قیمتي سونا خیسته او ډیر نرم ریخم ا زمانہ کې دا نرمه کپڑے لکه دا زمونږ د زمانه چې نرمه کپڑے کنه خمه زیدار نری کپڑے دا وخت کې خونه وي ای وچرتا د ګډو بيزو د دی وختون او ډبل کپڑے جوړول نو نری کپڑا چرته خال خال او غټو خلکو باچولا اوس خو زمونږ د لباس موږ یو استاد وابوي ک چرتا نبی علی السلام او صحابه کرام راشي او زمونږ د ژوندۍ وګوري چې مونږ کوم لباس چو غریب عام مونږ څنګه سہولیات او خوراک سکا کو ایو چې دا بچیان د نبی علی السلام تور په نسبت خنن عام یو عام کس چې کومه زندگی تیرې دا غي په نسبت بچی ده اگر کم کپڑے چمګه چې دا کپڑے غو خوې نه دي کنه غریبانو چرتا یا د سرمنه نه جوړ شوی شی او یا د ګړو بيزو داغه غټه وړه نه جوړ شوی نو دا یقینا دای په نسبت باچی دا موږ چې کم خوراک کو اسکاک کو څنګه زندگی تیرو کم سہولیات تی نو دا یقینا د باچیانو والا دی داغي په نسبت ناغه صحابه کرامو چې دغه چوغه چوبولی دا ډېر ناشنا خيسته وګڼله غریبانانو دا شی چرته لیدلی و یو راځي لاس پې وایي ډېر عجیبه شی نه دی بل وایي بل وایي نبی علیه السلام چې دی دا تعجب ولید نو نبی علیه السلام ول آخرت ته توجه پیدا کړه خو پیغمبر دی توجه ول آخرت ته پیدا کوله چې دا څه شی دی وتوی چې تعجبون من هاذا والذي نفس والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنه احسن دا به سیمړه قسم په الله چې کم رومال د سعد بن معاذ ته به جنت کې ورکړي کیږي هغه رومال د دینه خده قیمتي دی دا جنت ته کړه نو د دې سعد بن معاذ رضی الله عنه دا سردار دی د انصارو دغه فضیلت او جنتی کېدلو ته اشاره شو او نبی علی السلام ته چې دا سری د جنت هغه کپڑے لباس خو سکه چې هغه عام رومال هم دومره قیمتي دی بهرحال او کېدر نبی علی السلام تراوس نبی علی السلام معاف د اسلام دعوت ورک خو هغه عیسائی او ایمان قبول نکړ البته وې زبس ټیکس بدر کوم ټیکس په مقرر شو او فی الحال ته دا مطالبه شو چې تبا مونږ لا دو زرو خان راکې اتسوا غلامان سلور سوا زغره او سلور زرا نیزه سلور سوا دا مونږ لراکې په دې سلوش اپی راضی شو دا مال ورک او بیا به کال په کال ټیکس را لېګل مدینه ته بس بهر حال د نبی علی السلام تابع شو خپل حکومت کا وایزه حکومت کا خدا دا چې تب مونږ ته نقصان نه راسي مونږ به تعالی مندر بیا نبی علی السلام وفات شو وفات پورې خدای داسو او بکر صدیق رضی الله عنه دور کې د نبی علی السلام وفات نه بعد بیا باز قبایل او بغاوت وک اوی زبس پیغمبر وفات شو جوړی دین ختم شو نو بغاوت شو خوشا بعضو قبایلو چې نوې نوې دوی سزیر کړی وو س اسلام تراغلیو با امر مجبوری غاړه خوا نای کې بازه چې دینو آئی بغاوتو بیا سمرتدین پیدا شو مرتد شو او سبا کې داسې چې لوزونه مات کړل لکه دهم الوز مات وچرا شوس خو جوړ پیغمبر لاړ بس اوس دی ما تا سینې شي ویل زور اور بني نو بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې خبر شو چې وکیدر هم بغاوت وکړو نو خالد بن ولید رضی الله عنه ورپسې ولېږه بیا وته ورش او ورپسې لاړ او بیا جنگ وشو په جنگ کې دا مردار شو او د دې د علاقه بس فتح شو دا زیر شو نبی علیہ السلام اورز هغه کم چوغاو کوټ چې نبی علیہ السلام لراغلو نا اورز واغوستا او مانزه ته مخکش نو چې مانزه ته مخکش مانزه نه سلام واړو نو نبی علیہ السلام ویس ویلا ينبغي هذا للمتقين تقیان لخوان نورک درې خمو دی او سونه دا ورکی الان کې دغه وخت کې لا درې همو دا حرمت حکم نو راغلی خو د نبی علیہ السلام فطرت او زهد داسې و چې نبی علیہ السلام یې نه دا خوند نه کوي وی ویس دا رنگ په دې تبوک کې یو بل واقعا دا شیو یو صحابي دی ذل بجادین ورته وی رضی الله عنه او وفات شو دا تبوک ته تلو آلته وفات شو نو نبی علیہ السلام بیا دفن کړي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وای یو شپه تبوک کې زه را پاسې دم نو چې مې قتل یو اړختا دا سرانا ما یره دا څه چللې چارانا نیولې ده کنه دیوا وغیرہ څه شي رانا شوی ده ما چې دا څه چل دی چې ورلم خلک راغون دي نبی علی السلام دی ابوبکر رضی الله عنه دی عمر رضی الله عنه دی او یو مړ جنازه وکړه به دفن کړي نو ما تپوسو کو دا سوق دی وای چې دا ذل بوجادین رضی الله عنه وفات شوه دی نو نبی علی السلام په خپل قبر ته کوسک جنازه په وکړه کفن و تواغس او بکر صدیق عمر رضی الله عنه وسره ولاړو نو نبی علیہ السلام دا خپل رور مال راکه نو لاندې قبر کې دفن داغه صحابي دی چې د ایمان راوړو خپل قبیله کې د د موزینه قبیله سړی دی موزینه او د یتیم پلار مړ شوی د د تر و ډیر لوی مالدار هغه د غټ ک مال دولت بیا تر ول ورک غړي بيزي او خان غلامانو نبی علی السلام چې کړه مدینه تراغه نو د پزړه کې د اسلام شوق پیدا شي خو مجبوری دا و چې تر نه پرو نه هجرت کولې شي دا مختلف غزوات تیر شو د په دې انتظارو چې کې دی شي دا ترمه چرته ایمان وروړي نو زما ته بملا را سانه شي اچ کلا مکه فتح شوا نو د تر لراغه د د مکې نه بهر بلې قبيله ده مزینا ځکه چې مکه فتح نه بعد خوشا قبایل اکثر بیا چې ایمان راوړ او چا صلح و غیره عام الوفود وې زما د اتر چې د د اتر د ایمان راوړل نو ما وی تر ته وی چې زه ما خو ستا ډېر انتظار وکړو ما چې ته به ایمان راوړې خو ته ایمان راونړو نو زماله اوس اجازه را ما ډېر انتظار کړی دی زه زم مسلمانې ګمو مدینه ته ځم وی تر مې راته وی چې قسم دې کته په محمد ایمان راوړو صلی الله علیه وسلم دا سمال دولت ته دام د عالمو شړم دې بس د قسم وکړو دوی زما دې په الله قسمی زبا خامخ ایمان راوړم او زم او نور د دې کانو بوټو کانو لوټو نه جوړ شوی خدایانو عبادتونو بندگی نور نه شم کوله او د مال دولت د تپریدم په دې مې ته نشي يرولې بهرحال مال دولت ټول ولا ورک اذونه ظالم چي ا کم لباس غوسوي دا جامع مباس نام زمای ا لباس مر بیا ول مور یو کمبل یا یو شړې صادر ورک ا دې غریب دو ټوټه ک یو نه لنګ ځانو تړو بلې ځان باندې راواج اولاد مدینه طرف د دې علاقه ورقان دا دی مدینه نه بهر طرف ته یو غر دی هغه ځای نه را روان شو خپل قبیله نه او چرته د شپې را ورسید نا وخت ټیم نه مسجد نبوي تر ورسید مسافرو بس مسجد نبوي کې چرته پرې وته د شو سار چې نبی عليه الصلاه والسلام مونږ مونږ کو د نبی عليه السلام دا طریقو مونږ کو سلام به واړو ذکر اسکار وکړه بیا به قتل سوک ملما یا څه خبره اتره دا ناشنا کس ولید د تیمنن تسوکه او از عبد العزیم او د مزینه قبیله نه راغلی خپل کیسه وتا وکړه نبی علیہ السلام نه ستانوم عبد الله او لقب ستا ذلب جادین ذلب جادین معنی دو صادر والا دو صادر ځان نه توکړي نبی علیہ السلام د دا ټوله کیسه چې وره دنو یقینا ډېر لوی قرباني کړې و هر سپرې د پیغمبر لراشه نوجوان بس نبی علی السلام خپل ملمنو کی حساب کاله کدا بس د پیغمبر خصوصي ملمه ده او نبی علی السلام د توی چې ته ما سره خوا کې کینې لکه درس بیانې کنه خوا کې بکینې نو د ډیر لږ وخت کې د قران سره ډیره حصې زده کړه او د د بیا مجنوبی کې بو صفه کې بو قران به ډیر په تیز आवाज نه ورځ عمر رضی الله نبی علیہ السلام ته یره دا د باندو نه راغله د الک نه ده د دون تیز قران وای نور خلق ګډوډ کی نبی علیہ السلام ته دعوه یا عمر فانه خرج مجا مهاجرا الى الله ورسوله د پرې د ډېر لوی په مين او قربانو هجرت کړي راغله بیا چې کله تبوک ته تل نو دیم وسره ده تبوک ته تل نبی عليه السلام ته دو یا رسول الله ما ته دعا وکا چې الله ما شهید کی شهادت راي نو نبی عليه السلام ته دعا وکړه اللهم اني احرم الدم وللكفار الله دا کافر باندې د ددا وینه زه حراموم یا رسول الله ما خدا نه وې ما وې چې شهادت تا خو چې په کفار باندې وینه حرام شي نو په کفار وینه حرامې ده مطلب چې کافر دی ونه وجني ما خو شهادت غوس نبی علیہ السلام ما ته وې په جهاد کې او د الله پلار کې چې وسړې وی او تبا ولا راشي تبا او باغی مړ شي نو دام شهیدی د کافرو د وجل نه بغیر وتعالى الله شهادت درکې نو دا سوچ وچ دی التا کله تلو نو هغه دوران کې د تبوک دوران کې په د باندې چې دینو الله مرګ راوس وفات شو په خپل مرګ باندې او بیا چې دینو ده نبی علیہ الصلات والسلام دفن کو جنازه په وکړه او نبی علیہ السلام چې کله دفن کو نو اللهم امسیت عنه راضیا فرض عنه الله زته خوشاله او راضیم د ته راضی شي عبد الله ابن مسعود وی ما چې دا ووریدل ما ارمان وکړ چې څونه لوی اعزاز پیغمبر په خپل جنازه په خپل لحد ته کوزول بیا وی عزت راضی م الله ته راضی شي وی ما وی یا لیتنی کنت صاحب هاذا اللحد ارمان چې دا سوي چې پیغمبر ولا دعا او پیغمبر په خپل لاس قبر ته کوزول نو دا ډیر لوی اعزاز نو دا واقع هم په دغه موقع باندې شوی و نبی علی السلام تبوک کې چونکه ډېر ورځې وینو موقع په موقع به د صحابه کرامو د تعلیم او تربیت خیالم ساته بار بار مختلف تقریرونه او وعظونه به کول مرګری ورا غونډول چې هغه تربیت هم شوروي په یو موقع تقریر کړو پای کې ویلی و ما بعد فإن نزق الحديث کتاب الله واوثق العرا کلمۃ التقوا وخير الملل ملة ابراهيم وخير السنن سنة محمد واشرف الحديث ذکر الله واحسن القصص القران وخير الامور عوام عوازمها وشر الامور محدثاتها واحسن الهدي هدي الانبياء واشرف الموت قتل الشهداء او دا سیو کو تقریر کړو نبی علیہ السلام په دې تقریر کې دا خبره کړې بهترین خبره د الله کتاب ده بهترین ملت د ابراهیم علی السلام ده بهترین سنت د محمد رسول الله سلام سنت ده او د ذکر تذکرہ د قران تذکرہ دارنګ د دا بدعات رد دارنګ مرګ یاد ک چې اشرف مرګ د شرافت مرګ چې دی د عزت هغه د شهداو مرګ او نبی علیہ السلام دام ویلیو چې بدترین ړونواله وشر العمی عمی القلب د زړه مرګ دی چې زړه د سړی ړون شي دا بدترین ړونواله دی سړی زړه سخا شي سخ شي تور شي والید العلیا خیر من الید السفلا برنه لاس د لاندینی لاس نه غوره ځکه لاندینی لاس اغستون کې د برنه ورکون کې یعنی انفاق کوون دارنګ یو بل موقع نبی علیہ السلام یو واس کړو نبی علیہ السلام فرمایلی ومن اعظم الخطايا اللسان الكذوب غټه ګناه د جبی ګناه ده چې دروغ په ویل کی وخير الغنا غنا النفس بهتره مالداری دا ده چې د سړی اروا مړش اوګه اروا خشینه ده وخير الزاد التقوا بهترینه توخه د اخرت تقوا ده دا ډیر لوی داغه سفر لوی خرچه ده چې سړی ځان سره یو سی توشه ده وراس الحکمت مخافت الله لوی حکمت دار چې سړی کې د الله یری ډیر لوی حکمت وخیر ما وقر فی القلوب الیقین بهتر شی چې د سړی په زړه کې یقین پیدا شي بهترین شي والنیاحه من عمل الجاهلیه پمړو باندې ویر کول جړاګانی ویر کول دا د جاهلیت طریقه ده او دارنګ والخمر جماع الاسم شراب چې دی دا د تمامو ګناونو جړو بنیاد لکه شراب یو کړه نو بیا بار سکی زنا بم گئی غلا بم گئی کنزل بم گئی والنساء حبائل الشیاطین دا خزه غوړې دا د شیطان رسې دي دا شیطان چې خلق گرفت کې راولي په خزه راولي لوی فتنه ده دا پردې خزه وشر المکاسب کسب الربا او بدترین کسب د سود کسب ده وشر الماکلی عقل مال الیتیم او بدترین خوراک د یتیم مال خوړل دي او وسعید من وعظ بغیره او نیک بخت سړی هغه دی چې هغه د بل نه نصیحت قبول کی یو سړی غلط کار وکړو دی ویل کدا غلط کار هني پکار یو سړی ښه کار وکړو دی وی دغه څه خزم شم نو دا بهترین دا سه په یو بل موقع تقریر کړی وای کوم دا سه ډیر جامع خبرې کړي نبی علیہ السلام وانما یسیر احدکم الی موضع اربعه ازرعین تاسو کې وی ار سړی هغه سلور غزو په اندازه قبر ته روان قبر وای مرګ دی وسباب المسلم وسباب المسلم فسوق مسلمان ته کنزل بده رد ویل دا فسق دی وقتال کفر او مسلمان سره جنگ کول دا د کفر کار دی واکل لحمهم من معصیت الله د مسلمان غوخه خوړل دا ګناه ده یعنی غیبت وحرمت مالی که حرمت دمی او د مسلمان مال داسې حرام دی لکه وینه چې هغه ستل حرام دی او بیا نبی علیہ السلام داسې وګو تقریر کړي او ډیر د نصیحت بهترین خبرې کړي نو په داسې موقع نبی علیہ السلام د نصیحت او واز نصیحت سلسله جاری ساتلې په دې تبوک کې سم معجزې هم ښکارا شوې یو معجزه دار اغله و دا نبی علی السلام په دغه موقع چې د بنو سعد یو سړیو حوزیل نومو دوی زه نبی علی السلام لرالم د تبوک په دې موقع او نبی علی السلام سره سنور کسان هم ناستو په دې کې نبی علی السلام بلال ته یا بلال اطعمنا په موږ سوخره کنه خوراک مراک راوړه وای بلال رضی الله عنه درستخان راوړو او یو ګوډه راوړ ګوډه ني تیلې غون اینه یو بل شعر او احساس غټه لاس کړي ورته نو کجوري وي پنیرو او دارنګ غوړی و سره ګډ شي داسې حلوا غونته وا اې کې خو وي کولو خره بسم الله کی. نو وای مون خوراک شروع کو ا خوراک ډیر لګو خو مون او خوړ ډیر کسان وای په دې کې بیا ما نبی علی السلام ته مون ټول ماړ شو خوراک لګو پورا ډیر کسان به ماړ شو وای ما وته یا رسول الله دا خو دونه خوراکو اول کې مې چې دا خو لزما کی او دا خو ټولو خوړ نو نبی علیہ السلام فرمایل الکافر یاکل فی سبت اما والمؤمن یاکل فی معن واحدن کافر په وو کلمو خوراک کوي او مسلمان په یو کلمه خوراک کوي مطلب یعنی الله د مسلمان په دې رزق کې برکت اچي نو چې دا خوراک کوي نو داغه د دې برکت او نورانیت ورکی بسم الله پی وی حلالي او کافر سړی په وو کلمو کوي مطلب مړیږي نه خیر برکت پکینی بیا ویزه سبا بیا عالم نو نبی علیہ السلام مې کته چې سار دې سه خوراک کوي وې دې کې ناس تو تقریبا چار چاپیر لسته کسان نورو به بلال ته خوراک راوړه نو سلګ غونته خوراک ا کسوړې نه بیا سه کجوري راوستي او موټي دوه غونته داسې کېغ او نبی علیہ السلام یې خوره یریږه ما عرش والا سخی ذات ځکه غشې لګو کسان مونږ ډیرو وای بهر حال وای چې ما اندازو لګول نه سه لپد و خوراکو او کسان لس کسان وی وی چې کلو بسم الله الله په نوم خورای وای مون خوراک وکړو ټول معلوم شو چې بیا نور گنجائش پکې نو خو ما چې درستخان ته وکتل نو کان لم ناکل منه تمره واحده ته چې موږ ته جوړیو کجورم نه د خړلې مقه سي پراته دا معجزه خورش خو د نبی علی السلام ښکارا شو دارنګ په بل ورځ سحر بیا ورلم بیا دغه لسته کسان ناشتي به بلال تداسی وی به د قصې او سو کجور راوړې نبی علی السلام بلاس کې خود برکت دوی او کړو د الله په نوم خوره عین بن خوراکو کو مونږ ټول لاس ماړو شو وې درې ورځې دا شی مولید چې لک خوراک کجور نه با ډېر لوی جوړ شو غنو کسانو به خوړ دغه سه یو بل صحابي ده ارباز بن ساریه رضی الله عنه او ز نبی علیہ السلام سره با اکثر سفر او حضر کې موزبه داسې څوکیدار غونته و څوکې به مې کوله یو شپه تبوک کې ز روتم نو نبی علیہ السلام خواله ورالم چې ورالم نو ما ته وې څنګه راغله یا رسول الله بس سیدا سره وتم چې دې کې مې قتل یو دو نور صحابه رالل یو جعال بن سراقه ده بل عبد الله ابن مغفل مزنی ده وای اغیم رالل وای زمو کې مو وی مو کېو هو مونږ پیغمبر ته دا سینه وی نبی علی السلام په مونږ پوه شو لاړ چې وکه جوړې شوې وای لاس په داسې کې خو او دوی وکړوي چې خوره وای مون خوراک شروع وای ما به کجوره خوړاو دا سه اډو کې ملاس کې خود انځه 500 پورې کجوره خمو خوړې هغه درې نور مرګري واغینه ته وای دا سه 500 500 پورې خوړلې خو وای چې کله مون خوراکو کو ماړو شو نو بیا بلال ته خالق دا درسخان اوچت کا اومغه وکجور به پرته وای پدې کې او په مړه خېټه خوړه وای بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بل ورځ بیا دغه سیو الکه سخوراک تمزړ کی ما چې ولینا د ارباز رزلان وای ای بیا بلال ته راوړه نا بلال چې کم لوخیا کاسه کې گجوري وړو بیا واپس راوړې بیا نه لسته کسانو مونږ وی بیا او هغه بیا مونږ وخوړې مونږ ټول ماړو شو تر دې پورې چې بیا نور گنجائش د خوراک نو په دې کې یو باندې نه سړی راغی نبی علی السلام هغه باقی چې پاتې نه داوال یغله لاس کې ورکړې وی خپل کې چولې روان او مونږ وای دوه ورځې هغه وکه جوړو خوړې اول ورځ باندې د شپې درې کسانو 50 50 کزوري تقریبا او د دیم ورځ باندې لساتو کسان دا سه نور مختلف واقعات یو ورځ نبی علی السلام د تبوک په موقع باندې نبی علیہ السلام عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وای چې نبی علیہ السلام تهجد ولا پاسه او داس مو داس یو کو مونږ یو کو وای مانځنه چې فارغ شو مانځنه فارغ شونو نو وی مونږ ته مخ راو ګرځاو او یو څو خبره وکړه نبی علیہ السلام مال نن شپه څه پنځه خبرې داسې خصوصیت راکړې شو دا بل چاله نه دی ورکړی شي یو دا ده چې زه ټولو خلکو ته رالیږلی شوی یم مخکیني انبیا صرف یو قوم دی دویمه ده چې ما سره امداد شوی دی د یو میاش په فاصله به دشمن زمونه یری مسلمانانو دا روب الله راکړی او دریم دا چې ځمکه ما د پاره جماعت او پاکه ګرځول شي شوی ده که مطلب زمو متی صحرا کې ده پلار ده کم ځای چې په د مونږ ټیم راغل ته د مونږ کوي او کوبنه وي تیموم دی وای ځکه نور مذهبونو دینونو کې داوا چای با جمعات نه بغیر مونږ نه کېده او د تیمم حکم نو صرف ودسو دیو مطلب دا خصوصیت سلورم دا غنیمت مال جایز کړی شوی د نور امتونو لپاره نو ابا او راته غي بس وځاو استعمال ولا نو جایز او پنځمه خبره نبی علی السلام فرمایل ادا دا چې ما ته د الله طرف نو ویل شو چې یو سوال وکا الله به قبلې او هر پیغمبر ته الله دغه پیشکش کړي یو سوال نو انبیو سوال کړي الله ولا قبول کړي خو ما چې ده دا سوال اخرت ته پریخو ما چې نه دا اخرت کې اخرت ته مې پریخو ا الله به زما اخرت کې شفاعت قبلې د امت د پاره نو دا مې اخرت ته پریخره دارنګ دا سينور معجزه یو بل معجزه دا په دغه موقوا چې اورز صحابه کرام لوی لخر 30000 کسانو تقریبا کم بهش ډیرو ګشو نو په دې کې نبی عليه السلام نه اجازه تو غوس یا رسول الله ته مونږ ته اجازه تو کا چې مونږه او خان لال کو بل سشتنه نبی عليه السلام یې زالال کینو په دې کې عمر زیران خبر شو زر راغی یا رسول الله دا سکه دا خو کو خان مونږ حلال کو سورلی نشتا ځکه چې په 18 کسانو یو وخ دی نو واپسی به سکو نو نبی علیہ السلام ته وی دا سم کو یا رسول الله د اجازه مور کوا البته دا سی بوکو خلکو سره کسنا سره خوراکي براغون کو او تبه دعا کې الله وبکه برکت واچ لکه حدیبیه کې داسې شوی نو نبی علیہ السلام اعلان وکړ راوړی چې سي وی په دې کې بس یو سړی چرتا لاس کې صدا سي جوارو دانه وسره غروړې بل یو سو کجوري راوړې بل د روټه او ټوکړه راوړه په درسخان راجمه کړه سدون نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا او نبی علیہ السلام بیا وی راځه اخره ولوخم ته ډکه ځان لا هغه ټول خلکو لخر وخوړې ار سړی ځان لخپل کسوړې لوخه بوجه ارسچو هغه ګوډه وغیرہ ډک او داغه نه بعد بیا نبی علیہ السلام وی مال د الله نه حیا راضی دا سلکا لالچ هرس غون تیرا تخکاری حیا راضی ورنه چې دا خوراک دغه صفاته وي نو د ټوله مدینه خلکو به خړلې ختم شوه بانو خو بس زبر ز تاسو د پاره کافی ده دغه حد پوره او بیا وی چې اشهد الله اله الا الله واني رسول الله د عبادت لایق او د بندګۍ لایق د الله نه سیوا بل نشتا او زه غوي کوم چې زه د الله پیغمبر هم کنه ګوره معجزه مې ښکارش نو دا سه مختلف قسم معجزات هم په دغه موقع باندې ښکارشیو دینه بعد بیا نبی علی السلام تبوک نه واپس شوه دینو پلارا دا واپسې څه واقعیات دي ان شاء الله بیا وای قول قولی هذا استغفر الله بسم الله صلی الله